په دغه ژوندانه کې چې انسانان په دنیا کې اوسېږي ځینې کارونه هغه دي چې هغه یوازې تر آخرته پورې اړه لري او ځینې د دنیا ضرورتونه دي البته د دنیا د ضرورتونو د پوره کولو لپاره انسانان ډول ډول تګلارې په کار اچي ځینې انسانان په خپل ذهن او په فکر سره هر هغه لاره چې د ده په فکر باندې د دنیا ګټه پکښې وي ګټه ځینې اخلي او ځینې انسانان بیا داسې وي چې د هر کار په کولو کې د الله جل جلاله څخه مرسته غواړي نو د ضرورتونو د پوره کولو لپاره په دنیا کې د ترقۍ لپاره د دنیا او د آخرت د ګټو لاسته راوړلو لپاره الله جل جلاله فرمایي ومن یتوکل علی الله فهو حسبه څوک چې په کارونو کښې پر الله جل جلاله باندې توکل وکي همدغه الله ای بس دی ځکه الله پاک هغه ذات دی چې د دنیا ټول کارونه د الله په اراده باندې تر سره کیږي که چیرې الله ونه غواړي د دنیا ټول قوتونه سره یو ځای سي بیا هم یو کار نسی تر سره کولای نو چې ټول کارونه د الله په قدرت او اراده پورې اړه لري نو انسانانو لره پکار ده چې د کارونو په ترسره کولو کې پر الله باندې توکل وکړي د الله عز وجل څخه مرسته وغواړي ځکه الله پاک فرمایي وای څوک چې پر الله جل جلاله باندې توکل کوي الله جل جلاله د ده لپاره کافي دی لکه مخکې چې مې وویل د دنیا ټول قوتونه یو کار نسي ترسره کولی چې الله ونه غواړي او الله چې هر کار وغواړي الله هغه ترسره کولی سي نو پر الله باندې توکل ډېر بهترین کار دی په بل ځای کې الله جل جلاله د مثال او واقعې په ډول باندې بیانوي ولما راى المؤمنون الاحزاب د خندق غزا چې رامنځته کېدل کفارو داسې په خپلو منځو کې فیصله سره کړې وه چې نور به نو د مسلمانانو بیخ او ریشه باسو نو د بنو غطفان قومونه شپږ زره نفر پوځیان یې د مدینې منورې پر جنوبي لوري باندې خیمه زم سوه خیمې یې ووهلې او پر مدینې منورې باندې ئې د حملې کولو پلان درلود. د مکې قریش چې د مسلمانانو سرسخته دشمنان وه هغو څلور زره کسیز پوځ راوستی د مدینې منورې پر شمالي لوري باندې ای خیمې ووهلې د دواړو تر مابینځ همغږي موجوده وه او همدا ډول نور قومونه او ډلې هم ورسره ملګري وې تر څو مسلمانان بیخي له منځه یوسي دغه غزا د مسلمانانو لپاره ډېره ستړې غزا وه، ځکه چې مسلمانان شاوخوا محاصره وه، د کفارو د هغوی پوځونه ډېر وه، سلاوې ډېرې وې، زور و طاقت و مال یې زیات و، مسلمانان په ډېر کمزوري حالت کې وه. د دغه غزا تر پېښېدو مخکې د نبي علیه السلام معجزه وه چې اصحابانو ته یې معلومات ورکړي وو چې یو داسې جنګ راتلونکی دی نو کله چې دغه پوځونه او دغه زیاتې لښکرې او قوتونه د مدینې خلکو ولیدل د مدینې منورې خلک دوه ډوله وه ځینې هغه کامل او رښتینې مسلمانان وه هغوی څه وویل هغوی وویل، ول دا هغه څه دي چې الله جل جلاله او د هغه رسول زموږ سره وعده کړې وه چې یو داسې لوی جنګ پېښېدونکی دی او فتح او کامیابي به د مسلمانانو وي نو د دوی نور ایمان زیات سو او غاړې ایښودل و الله ته د دې جذبه یې زیاته سول او پر دې یې ټینګ یقین او باور و چې کامیابي زموږ ده او حتما به دغه پوجونه او دغه قوتونه ټیټې سترګې او شرمېدلې د دې ځای څخه ځي ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه معجزانه وینا چې وړاندوینه یا پیشګویي وه هغه دوی ته رښتینې ثابته سوه نو الله پاک د دغه خلکو څخه په دغه آیات کریمه کې بیان کړی دی ولما را المؤمنون الاحزاب کله چې مؤمنانو د کفارو هغه ډلې او پوځونه ولیدل قالوا هذا ما وعدنا الله دوی وویل چې دا هغه څه دي چې الله جل جلاله او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم زموږ سره ژمنه او وعده کړې وه چې داسې یو جنګ پېښېدونکی دی نو الله پاک وایي وایي دغسې کسان د دوی نور هم ایمان زیات شو او په مسلمانی کې نور هم پیاوړي سوه د دې آیات کریمه په ذکر کېدو کې و ټولو مسلمانانو ته دا پیغام دی چې انسان لره په کار نه ده چې په ظاهري کړونو باندې خطا وځي او پر ظاهري فکر باندې اعتماد وکړي بلکې په حقیقت کې پر الله باندې توکل وکړي لکه څرنګه چې ده خندق په غذا کې رښتینو مسلمانانو پر الله جل جلاله باندې توکل کړی وو او پر هغوی باندې یې ټینګ باور او عقیده وه نو مسلمانانو ته د د اصحابانو د دغه واقعې څخه عبرت اخیستل پکار چې هغوی دومره لوی لوی پوجونه او قوتونه ولیدل بیا یې هم نور ایمان مضبوط شو نو مسلمان ته که چیرې مشکل پیر سي دی باید توکل پر الله وکړي او دا ووایي چې دا هر څه د الله جل جلاله د خوا څخه راځي او هغه الله جل جلاله یې دفع کولی سي په بل آیات کریمه کې الله جل جلاله فرمایي وتوکل علی الحی الذی لا یموت توکل وکړه پر هغه چا باندې پر هغه ذات باندې چې هغه ژوندی دی او هیڅ کله نه مري که چیرې په دنیا کې سړی پر یو بل واکمن باندې توکل وکړي هر واکمن چې په دنیا کې وي هغه به پناه کیږي او مري به په دنیا کې داسې څوک نه دی پاته سوی که پیغمبر دی که باچا دی که دولتمند دی که فیلسوف دی هغه ټوله اجل په خپلو موټو وهلی دی او د دنیا څخه تللی دی نو که چیرې په دنیا کې ته پر هر څومره زورور او توانا چا باندې توکل وکې عقیده ورته وساتې باور پر ولرې هغه به مفني کېږي نو ته پر یو داسې ذات باندې توکل وکړې چې هغه ټول عمر ژوندی دی هغه پر ټولو توانا دی هغه پر ټولو قادر دی او هیڅ کله پناه نه ورته راځي مرګ نه ورته راځي او په بل آیات کریمه کې الله پاک فرمایي وعلى الله فليتوکل المؤمنون الله عز وجل فرمایي وای خاص پر الله جل جلاله باندې توکل د مؤمنانو دی څوک چې مؤمن وي څوک چې کامل مؤمن وي هغه پر الله جل جلاله باندې توکل کوي د دنیا په ټولو پیښو کې ستونزې ورته رامنځته سي او د ګټو لاسته راوړلو په فکر کې وي د دنیا د ترقۍ په فکر کې وي د آخرت د ترقۍ په فکر کې وي څوک چې کامل مؤمن وي هغه یوازې پر الله جل جلاله باندې توکل کوي هغه انسانان چې هغه څلرویشت ساعته د دنیا په فکرونو کې ډوب وي کله چې پر ځای پریوځي په دې فکر کې وي چې څونه قرض مې پر چا باندې دی او څومره د چا را باندې دی او زه څنګه کولی سم چې په کاروبار کې ترقي وکم او د کومې لارې څخه ګټه لاسته راوړلی سم په خصوصي ډول باندې بیا هغه دکانداران هغه تجاران هغه کاروباریان چې د پیسو ګټلو لپاره چمونه کوي درواغ وايي چلونه وايي دا نو توکل نه دی چې یو څوک راولاړېږي یو مسلمان ورور ته چل او فریب کوي په سودا کې درواغ ورته وایي د دې مطلب دا دی چې زه پر الله توکل نه لرم الله ما ته رزق نه راکوي نو ځکه زه چلونه هم جوړوم درواغ هم وایم فریبکاري او تزویر او پریبکاری او چلبازی هم کوم نو دغه مسلمانانو لپاره دغه آیات آیات کریمه اوریدل او پزین کې ایشودل ډیر لازمي دي چې الله فرمایي وعلى الله فليتوکل المؤمنین خاص پر الله جل جلاله باندې د مؤمنانو توکل وي کچیر ته کامل مؤمن یې و الله ته دې عقیده وي او د مسلمانۍ او ایمان دعوه کوې نو پر الله باندې توکل وکړه هغه لاره تعقیب کړه کوم چې الله جل جلاله درته ښودلې ده په بل آیات کریمه کې الله پاک فرمایي فاذا عزمت فتوکل علی الله کله چې ته عزم او اراده د یو کار کوې نو پر الله جل جلاله باندې توکل وکړه د توکل په اړه باندې ډېر احادیث هم راغلي دي په یو حدیث شریف کې راځي چې حضرت ابن عباس رضی الله عنهما روایت کړی دی دی مبارک فرمایي وای رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل عرضت علی الامم فرأيت النبي ومعه الرهيد والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه احد الحديث رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و فرمایل چې پر ما باندې د پخوانیو انبیاو امتونه عرض کړل سول ما ولیدل یو پیغمبر به راتلی یو نبی به را روان و یوه کوچنۍ ډله امتیان به ورسره وه د ځینو انبیاو سره به یو کس د ځینو سره دوه کسان د ځینو سره به هیڅوک نه وه د دغه انبیاو په ډله ما وکتل چې یوه ډېره لویه ډله مې ولیدل نو ما دا فکر وکړي چې ممکن دا زما امت وي بیا راته وویل سول چې دا ستا امت نه دی دا د حضرت موسی علیه السلام امت دی د دې څخه وروسته ما یوه بله لویه ډله ولیدل چې زما د امته څخه وه هغه بې له حسابه او بې له کتابه و جنت ته تلل هېڅ حساب او کتاب نه ورسره کېدی نو ما چې کله دا ډله ولیدل نو زه پوه سوم چې دا زما امتیان دي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دغه بیان وکړي د منبره څخه راکښته سو کور ته ولاړی اصحابانو نو په خپلو منځو کښې اختلاف وکړي چا ویل چې دغه ډله چې بې له حسابه او بې له کتابه جنت ته ځي پوښتنه نه ورڅخه کېږي زحمت او تکلیف نه ورکول کېږي او جنت ته روان وي دا څوک دي چا به ویل چې دا هغه کسان دي چې په اسلام کې پیدا سوي وي او بیرته پر اسلام باندې مړه وي چا به ویل چې دا هغه کسان دي چې د نبی علیه السلام مصاحبت او صحبت یې په برخه سوی وي او چا به داسې نور شیان ذکر کول دی په دغه اختلاف کې اخته وه چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم راغی او دی ته یې وویل چې تاسو په څه کې اختلاف کوئ اصحابانو ورته وویل یا رسول الله موږ په دې کې اختلاف کوو چې دغه کسان چې تا لیدلي دي بې له حساب او بې له کتابه جنت ته ځي په موږ کې ځینې وایي دا اصحابان دي ځینې وایي دا هغه کسان دي چې پر مسلماني پیدا سوي او برته پر اسلام مړه سوي او څوک نور نظرونه ورکوي نو موږ په دې کې اختلاف رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په جواب چې ورته وویل هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوکلون دا هغه کسان دي چې ناروا دم او چونه کوي او نه یې نورو ته ورکوي او نه بدپالي کوي او پر الله جل جلاله باندې یې توکل وي دا هغه کسان دي چې و جنت ته به بې له حسابه او بې له کتابه ځي دم او چو کول تعویز کول خورده لاسته راوړل دا دوه ډوله دي یو هغه روا کارونه دي هغه په شریعت کې چې اجازه ورکړل سوې ده هغه دي او یو یې ناروا دي روا کارونه یې دا دي چې یو څوک په قرآن باندې شفا حاصلوي د قرآن آیاتونه پر یو چا باندې وایي او بیا یې پرچکي په دې کې شفا سته ځکه الله پاک په قرآن عظیم شان کې فرمایي وفیه شفاء للناس په دغه قرآن کې شفا ده د خلکو لپاره او یو روا تعویز دی هغه روا تعویض هم دا دی چې یو څوک د قرآن آیاتونه ولیکي یو داسې چا ته یې ورپه غاړه کړي چې هغه قرآن نسي لوستلی د مریضۍ تر وخته پورې دا تعویض په غاړه وي چې ضرورت ایسته سي بېرته هغه تعویض ایسته کړي دا جائزه طریقه ده ناروا د مچو د دغه کوډګرانو جادوګرانو او دغه دروژو والا چې دا تورې چرګې او وینې پر تندیو باندې موږي دا هغه ناروا لارې دي چې نبي علیه السلام فرمایلي دي لکه زموږ په اوس وخت کې بیخي دا شی ډېر عام دی که یې په کور کې غلا وسول دا نور ملګري څه ورته وایي وایي ولاړ سه کتنه وکړه چیرې خدای شته چې ته پوښتنه ځینې کوې چې دا زما شی چا اخیستی دی او که ولي ته د دې معلومات شته هیڅکله نه اولیاء الله چې کرامت ښکاره کړي هغه د دوی بې له اختیاره دی ولې هېڅکله داسې کرامت نسي ښکاره کولی چې ته ورسې ورته ووایه چې ته ونیسه دا زما غل را معلوم که دا څوک دی دا د ولی په اختیار هم نه دی د پیر په اختیار هم نه دی اولیاء الله کرامت ښکاره کولی سي ځینې داسې خبرې وکړي چې عقل یې نه مني اما هغه د ده په اختیار نه وي نو کوډګر ته ورسي هغه کوډګر ظالم ناروا فاحش انسان څه ورته وایي؟ وایي داسې ستاسو په قریبانو کې داسې سړی دی او داسې قد و قامت دی په پلانکي بکس کې ایښی دی دغه شی د ځایه څخه بې ځایه سوی دی هغه خو ناروا انسان دی د هغه خو د کفر خطره ده ځکه الله پاک سیر او جادوګرۍ ته کفر ویلی دی وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفرو دغه ورتلونکی هم سخت ګناهګاره دی که دغه ورتلونکی عقیده باندې وساتل کافر دی ځکه د غیبو معلومات یوازې الله ته سته یو خو یې دا تاوان وکړي چې یا یې سخته ګناه وکړل یا یې نعوذ بالله ځان کافر کړي او بل تاوان یې دا وکړي چې دا د قریبانو په منځو کښې نو اختلاف رامنځته سي وار پر یوه باندې بدګمانه سي بیا پر بل بدګمانه سي آن تر دې چې شرونه او جنګونه رامنځته سي کډې را بارېدل رامنځته سي عرضونه رامنځته سي دا د دا خلکو نیمګړتیا ده چې د شریعت د باندې وسي او دا ای عقیده وي چې دغه پټي معلومولی سي کتنه کولی سي اردې ته تاک حرام دی سخت حرام دی او عقیده پر ساتل کوپر دی که چا دا وویل چې پلانکی تا زما غلا کړې ده ما په پلانکي کتنه وکړه تیې راوښولې په دا خبره سره کافر کیږي هر څوک چې ووایي نبی علیه السلام فرمایي وایي هغه څوک به بې له حساب او بې له کتابه جنت ته ځي چې لا یرقون ولا یسترقون او همدا ډول په ځینو ځایو کې رواج دی وایي پلانکۍ چیرې ښځه د شاپیرۍ لري هغه سړي ته معلومات ورکړي دا درواغ دی هیڅ حقیقت نه لري نو تعویز کول دمو چکول که څوک غواړي چې د قرآن ګټې لاس ته راوړي او ځان مسلمان وساتي او بې له حساب و بې له کتابه جنت ته ولاړ سي نو روا او هغه شرعي دموچو دې وکړي د دې ناروا دموچو څخه دې ځان خلاص کړي دا خبرې ټولې غلطې دي او دا خبرې ګناه ده د کفر ویره ده ورسره چې په چا باندې کوډې سوي دي زه په پیرې ستا کوډې راوړم او څنګه کوم او څنګه کوم دا ټولې غلطې سلسلې دي د چا په کور کې چې قرآن وي د چا په زړه کې چې قرآن وي پر هغه باندې هیڅکله سیر او جادو تاثیر نسی کولی که بیا هم یو څوک د سیر او جادو څخه بیریږي نو یوه ډېره اسانه طریقه یې دا ده چې تر هر لمانځه وروسته دې معوضتین وایي یعنې قل اعوذ برب الفلق صورت او قل اعوذ برب الناس سورت دغه دوه سورتونه دې تر هر لمانځه وروسته وایي او تر هر لمانځه وروسته دې آیات کرسي وایي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم تضمین دی چې دا چاته یې ورکړي هېڅکله به پر ده باندې سیر او جادو او کوډې تاثیر ونه کړي نو سیر او جادو او کوډې کول د دغه ناروا لارو څخه علاج کول دا ګمرهي ده او عقیده پر ساتل کفر دی ځینې خلک بیا یو بل رواج هم لري په کور کې زرکه ساتي وای دا د کوډو او د جادو لپاره ده زه نو دا کس ته ډېر افسوس کوم چې پر تا باندې د افسوس افسوس وي چې ستا په کور کې قرآن موجود دی ته په زرکې باندې علاج کوې ستا قرآن ته عقیده نسته قرآن چې د چا په کور کې وي د هغه په کور کې و بیا کله کوډي او جادو تاثیر وکړي مګر که چیرې تا قرآن غورځولی و مازې تش په نامه دې په قرآن په کور کې پروت و تلاوت یې نه کېدی د چا زده نه و نو خود به کوډي او منتر پر تا تاثیر کړي په حدیث شریف کې راځي وایي د چا په زړه کې چې قرآن موجود نه وي هغه داسې مثال لري کلبیت الخرب لکه کنډواله تاسو وګورئ هر چیرې په کنډوالو کې پیرانان وي نو د چا زړه چې کنډواله سوه پیرانان هم ورته راځي شیطانان هم ورته راځي په ګناهونه یې هم اخته کوي او پیرانان هم تاثیر پر کوي د چا په زړه کې چې قرآن وي هیڅکله پیری هغه انسان ته نسي راتللی هیڅکله شیطان هغه زړه ته نسي راتللی نو هر مؤمن مسلمان لره پکار ده چې د دغه ناروا لارو څخه وګرځېږي قرآن ته عقیده ولري او نبی علیه السلام اصحابانو ته وفرمایل چې دغه کوډې او ناروا د مچو چې یو څوک نه کوي او وعلى ربهم یتوکلون او پر خپل رب باندې یې توکل وي دغه کسان به بې له حسابه او بې له کتابه جنت ته ځي په بل حدیث کې راځي چې حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرمایلی دی دی مبارک فرمایي وایې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به زیات وخت دا دعا ویل اللهم لك اسلمت وبك امنت وعليك توکلت واليك انبت مفهوم یې داسې دی ای خدایه خاص ستا لره ما خپلې غاړې ایښې دي ستا حکمونه مې منلي دي او پر تا باندې مې ایمان دی او پر تا مې توکل دی او ای الله تا ته مې رجوع ده نو دا د نبی علیه السلام وینا و ټول عمر چې هغه پیغمبر و او هغه الله جل جلاله افضل الرسل یعنی د ټولو پیغمبرانو بهترین او سپېڅلی پیغمبر لېږلی هغه هم د الله جل جلاله حکمونو ته غاړې ایښولې وې او ټول عمر یې دا خبره کول چې الله ما ستا حکمونو ته غاړې ایښي دي ای الله پر تا مې ایمان دی ای الله پر تا مې توکل دی او ای الله ستا ته زما رجوع ده بلې خوا ته زما لپاره خلاصون نسته نو هغه عام خلک چې د هغه سلسله نه یې معلومه چې آیا الله به یې جنت ته لیږي او که به دوزخ ته آیا د دې نیک عملونه به الله جل جلاله قبول کړي وي او که به یا بلکې نیک عملونه به یې ډېر وي که یې بد عملونه نو د یو داسې چا لپاره چې پر الله باندې توکل نه کوي پر خپل ذهن و فکر و چمبازي باندې یې توکل وي پر خپل سیاست و پالیسي یې توکل وي نو د دې خلکو به څه حال وي په بل حدیث کې راځي حضرت ابي هريره رضی الله عنه روایت کړی دی د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم څخه یې روایت کړی دی چې نبی علیه السلام وفرمایل چې و جنت ته به ځینې داسې خلک داخل سي چې زړونه به یې داسې پاک وي د مرغانو د زړونو په څېر او جنت ته به بې له حسابه او بې له کتابه داخلېږي د دغه حدیث په تشریح کې ځینو ویلي دي چې معناه متوکلون دا هغه توکل کوونکي انسانان دي چې پر الله یې ټینګ باور او عقیده وي دا به بې له حسابه جنت ته داخلېږي په یو بل حدیث کې راغلي دي وای کله چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سره د اصحابانو د ذات الرقا غذا څخه راتلی پر لارې باندې په یوه دره کې اصحابانو او رسول الله صلی الله علیه وسلم آرام او هوسایي وکړل په دغه دره کې درختې وې اکثره اصحابان تر دغه درختو لاندې پرېوتل د استراحت لپاره رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هم تر یوې درختې لاندې آرام وکړي او توره یې پر دا درخته وځړول یو کافر او ګمراه د شا د خوا پسې را روان و کله چې راورسېد دوی ته اصحابان بیده وه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سر ته راغلی او توره یې راواخیستل پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې یې پورته کړل او بیا یې ورته وویل چې تا به اوس ما څخه څوک خلاص کړي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په جواب کې ورته وویل چې هغه ذات به مې د څخه خلاص کړي چې زه یې پیدا کړی او تر دې حاله را رسولی او هغه ذات چې زه باندې توکل لرم کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره ورته وکړل د هغه کافر د لاس څخه توره ولوېده غوځار شو رسول الله صلی الله علیه وسلم راپورته سو توره یې راواخیستل پرده یې پورته کړل ورته ویې ویل چې تا به نه اوس زما څخه څوک خلاص کړي هغه کافر ورته لا جواب سو ول هیڅوک ما ستا څخه نسي خلاصولی او زه شاهدي ورکوم پر دې باندې چې الله یو دی څوک چې پر الله جل جلاله باندې توکل ولري او د الله څخه وویریږي د الله ویره یې په زړه کې وي نو الله پاک ده ته په داسې حالت کې خلاصون ورکوي چې هیڅ د خلاصېدو لاره نه وي چار اچار پر ده باندې دښمن را ګرځېدلی وي او ده د وتلو لار نه وي په دغه حالت کې به الله پاک ده ته د وتلو لار وله ورکړي او د هغه لوري څخه به الله جل جلاله رزق وله ورکړي چې د ده هیڅ خال او ګمان نه وي هیڅ اراده یې نه وي په یو حدیث کې راځي یو صحابي د ضرورت رفع کولو لپاره د باندې وتلی و که یې کتل یو موږک د یو غارې څخه راووتې یو درهم یې راویستي بیا ولاړې بل درهم یې راویستي بیا ولاړې بل درهم یې راویستي شپاړس درهمونه یې راویستل اخر ورک سو هغه صحابي دغه درهمونه راواخیستل راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې وویل یا رسول الله زه دغسې د ضرورت لپاره تللی وم د یو غارې څخه یو موږک دغسې درهمونه راویستل دا څه په وکم او دا څنګه موضوع ده رسول الله صلی الله علیه وسلم په جواب کښې ورته وویل چې دا رزق من حیث لا یحتسب دی الله چې وعده کړې ده چې څوک زما څخه وبېرېږي د هغه طرف څخه به زه رزق ولا ورکم چې د هیڅ خال او ګمان نه وي هیڅ فکر یې نه وي هیڅ اراده یې نه وي نه به بره یې یو لویه ګټه په نصیب سي دا هم هغه رزق دی چې الله ستا سره وعده کړی دی نو څوک چې پر الله توکل کوي په دغسې سختو ځایونو کې به اخلاص وي هغه پالیسي هغه فکرونه هغه نظرونه چې دا د ځان ساتنې لپاره یې خلک جوړوي او الله ته یې د توکل لپاره توجه نه وي هغه نتیجه نه ولوکي بلکې نتیجه پر الله باندې توکل او د رزق د پیدا کولو لپاره د پیسو د پیدا کولو لپاره ډول ډول چمونه او چلونه کول دا فایده نه کوي خلک ځینې اشتهارونه لګوي او ځینې ناروا عکسونه یې ږدي که تاسو په دا بازارو کې لیدلي د هغه غټې مجسمې یې جوړې کړي د ښځو عکسونه یې په اغوستي د څه لپاره چې یو څه ګټه یې ډېره وسي دا د توکل خلاف کار دی بلکې هر ناروا کار کول هغه د توکل خلاف کار دی بلکې که دی یو فکر ولري هغه به د شریعت سره مطابق وي او بیا یې پر الله باندې توکل هم وي په بل حادث کې راځي چې حضرت عمر رضی الله عنه روایت کړی دی دی مبارک فرمایي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو حماصا وتروح بطانا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي وای که چیرې تاسو پر الله باندې رښتینی توکل ولرئ یو خدا د اوس د خلکو توکل دی وای زه توکل پر خدای دی چې څه پېښېږي هغه به وشي دا د خولې توکل دی مګر په زړه کې یې داسې نه وي چې څوک رښتینی توکل پر الله ولري الله به داسې رزق وله ورکړي لکه مرغانو ته مرغان تاسو ټوله وینئ ماښام د درختو په سرو کې بیدیږي او سهار هیڅ په لاس کې نه لري الوځي الله رزق وله ورکوي ماښام ماړه راځي بېرته خپلو ځایو ته تاسو ته به هم الله جل جلاله دغسې رزق دله درکړي که مو پر الله رښتونی توکل وکړي او که مو رښتونی توکل نه درلودی د هر ډول مشکل او مصیبت سره سره چې مخ سواست که به دنیا کې د بېعزتۍ سره مخ سواست او که د آخرت د بېعزتۍ سره مخ سواست که مو عذابونه در پسې ولیکل سول او که په دنیا کې عذاب درکړل سو دا ټوله حتمي دي نو هر مؤمن مسلمان لره پکار ده چې پر الله باندې رښتینی توکل وکړي په بل حدیث کې راځي البته د هغې موضوع په اړه باندې دی چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د مدینې منور د مکې مکرمې څخه هجرت راکاوه مدینې منورې ته تلی نو په یو غاره کې دی او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دواړه وه کفارو د ده د نیولو لپاره ډېرې زیاتې منډې ترنډې وکړلې او مختلف تکتیکونه یې په کار واچول تر څو ابوبکر او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ونیسي او د دې دوو پر نیولو باندې یې جایزه هم وټاکل آخر قریش راله د مکې خلک راغله د داغارې پر سر باندې ودرېدل ابوبکر رضی الله عنه و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل یا رسول الله دا کفار خو دونه نږدې راغله که چیرې د دوی څخه یو خپلو پښو ته مازې وګوري لا به موږ وویني رسول الله صلی الله علیه وسلم ول هیڅ تشویش مه کوه یو زه او یو ته او دریم الله دی نو الله چې د چا سره وي د چا چې پر الله توکل وي الله به یې خلاصوي کفار هر څومره وګرځېدل مګر بیا هم الله دوی ځینې محفوظ کړل حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله اور ته ولوېدی هغه اور ډیر سخت و او ډیر شدید اور یو لوی باچا نمرود چې د ټولې دنیا واکمني یې کړې وه هغه په پوره زور سره یو سخترینه اور جوړ کی حضرت ابراهیم علیه السلام یې وروغورځاوه جبرائیل علیه السلام ورته راغلی ول اے ابراهیم علیه السلام څه کومک در سره وکم ابراهیم علیه السلام په جواب کښې ورته وویل حسب لی علمه تعالی د الله علم زما لپاره بس دی الله ما ویني چې ابراهیم علیه السلام په اور کې دی دغه سوځل د اور بدلیدل او زما اور لویدل دا ټول د الله په اراده باندې دي زه هیڅ کله ستاسو کومک نه غواړم بلکې دغه نه ورته ویل چې الله زما حفاظت وکړي ته دا فکر کاوه ول الله ما ویني الله چې څه کول غواړي هغه کوي په هغه کې هیڅوک مخالفت نسی کولی او نه څوک مشکلات پکې جوړولی سي نو بالاخره الله پاک و هغه اور ته امر وکړي چې مشرکین یې پر سر ولاړ و الله وساتل حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې چا توره پورته کړې وه سر ته یې ولاړو الله خلاص کړي او حفاظت یې وکړي نو هر مؤمن مسلمان لره پکار ده چې په دنیا کې د ودی او ترقی لپاره د آخرت لپاره د ودی او ترقی لپاره یوازې د رښتیني توکل څخه استفاده وکړي مګر یوه خبره دا ده چې دنیا دارالاسباب ده، په دنیا کې سببونه شته، البته ځینې هغه ناروا سببونه دي چې انسانانو په خپل فکرونو باندې جوړ کړي دي او ځینې روا سببونه دي. یو مؤمن مسلمان به هغه سببونه آماده کوي او بیا به توکل پر الله باندې کوي. یو وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم د تقدیر خبره کول نو اصحابانو پوښتنه جن وکړل چې یا رسول الله موږ ماښام اوښان راولو په هغه خپل ځای کې چې هغه ګاش دی یا هر شی چې دی په هغه کې یې چوکوو او بیا یې ګونډې تړو نو د دې د حفاظت لپاره به آینده موږ هیڅ نه کوو ځکه خبرې د تقدیر دي او موږ پر الله توکل لرو رسول الله صلی الله علیه وسلم په جواب کښې ورته وفرمایل چې اسباب برابر که ته اوښ ګونډه وتړه او بیا یې پر الله وسپاره نو په دنیا کې به سړی هغه مشروع او روا اسباب په کار اچي بیا به توکل پر الله باندې کوي البته د ناروا سببونو او ناروا لارو څخه په کلکه پرهیز کوي و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین وایم حمد سنا یا الله یا الله